الرحمن الرحیم حتی اذا اخذنا مترفیهم دا ځای دی کنه دا دی غالبا 63 ختم دی او 64 نمبر صورت شروع کیږي حتی اذا اخذنا مترفیهم وی دا کافران په دا خپل غفلت کې او په دې بے پروايي کې او په دا خپل فسق او فجور کې هم داسې مشغول او مشغول او مشغول او کمې پورې حتی تر دې پورې دا بی دین خلق په دا خپل بی دینه کې ما وی مشغول او مشغول او حتی تر دې پورې اذا اخذنا مترفیهم چې مونږه اونیول هغه اسوده دا غوي بل عذاب په عذاب تر دې پورې چې مونږ ونیول مترفیهم هغه اسوده دا غوي نه د قوم مالدار خلک ني څوک وته الحمدلله مالدار وای څوک وته اسوده وای څوک وته غوړ وای الکه پلاني خلک دا غوړ دي نو اونی ول منګه غ مالدار د دوی خو ساز و معنا کوله اسوده مالدار ونیول منګه هغه مترفیهم مالدار او اسوده د دوی بالعذاب په عذاب نو چې ومنیول نو اذا هم یجرون پس ناګنه بیا هغوی چغې والي نو ناګنه بیا هغوی چغې والي وی ولې چغې وهې لا تجرو اليوم چغې مه وهې نن ورځ انکم یقینا تاسو چې منا زمونږ د طرف نه لا تنصرون تاسو به امداد نه کړی شي نو مونږه اونیول اسوده د دوی په عذاب ځنې خلک وایي مراد د عذاب نه د آخرت عذاب دی خدا ښکلی نه ده ځکه د آخرت عذاب چې څنګه دی اسوده ولا دی نو داسې د خورپړک چې کافران یې دوی لم دی د دې وجې نه ښکلې خبره دا ده چې د دې نه مراد کې د بدر عذاب دا فرعون څه بدمعشي کوله ښه دغسې ورپسې واله نظر ابن حارث څه بدمعشي کوله داسې امیه ابن خلف څه بدمعشي کوله خو چې بدر ته رالل نو هغه څه دی امیه ابن خلف بیا څونه چغې والي هله ما خلاص کې هله ما خلاص کې عبدالرحمن ابن عوف ته چغې والي چې ما خلاص کې چې دا مجاهد وپسې شو بلال د دوی مشر و نو دی ورته چې دی د امیه ابن خلف زوی ورمخکې که چې ده ووهې خو دا مه دغه کوئ نظر ابن حارث گرفتار شو نو د چغې شروع کړې وای زما واړه بچی دی او دا به څوک ساتي او دا به څوک ساتي هغه هم دغه نو ناګانه دوی چغې والي وای چغې مه وهې نن ستاسو سره امداد نشته انکم یقینا تاسو چې من نزه د طرفه زمونږ نه لا تنصرون ستاسو به امدادونه شي بدماشانو او سبوي مستكبرين تاسو به تکبر کوونکي وي مستكبرين تاسو به تکبر کوونکي وي خان من به اوس ایمان وروړو من به اوس د دې پیغمبر پسې ځو من به د خبره منو ده مستكبرين تاسو تکبر کوونکي وي به پاغي مستكبرین تاسو تکبر کوونکې وې به پاغي باندې پس شي باندې مسله دا سه ده چې ضمیر شي ته راځي کې نو مخ کې به ذکر کې چې شی مخ کې ذکر ني او ته وته ضمیر راځي کې نو ګورې دا جایز نه دی زه راته هغه داسې کار کړی دی ښه ملګرو هغه دا کار وکړو دا صحیح ده ته خو اول سړی ذکر کړه نه چا اوس نامه ذکر کانو بیا وایې هغه داسې کار وکړو اوس دلته کې دی دوی تکبر کوون کې دی به پاغه پچا خو کله نا کله چې یو شی ډیر مشهوري نو که ته شی ذکر نه کې او ضمیر ورته راجع کې هم صحیح ده خیال لري مثلا تاسو په انتظار یې چې هغه پلانې صاحب چې دی هغه پیر او یا هغه لوی عالم به کله راځي په انتظار یې په انتظار یې اوس موږ په انتظار یو سرم نامه نه د ذکر کړي خو ختم کو اوس په انتظار یو او دغلته یو سړی راشي هغه راغی نو دا صحیح دی که نه دی صحیح صحیح دی ځکه چې زمون په ټولو ذهنونو کې هغه پروت دی نو چې راته وي هغه راغی صحیح ده دقه سه دل دریازه د بیت الله عظمت د بیت الله قدر دا ارچا په ذهن کې دی د دې وجه نه که ذکر کې عربو ته او که ذکر نه کې د هغوی په دغه کې ذهن کې هغه پروت دی نو وایي مستکبرینه هغوی تکبر کوونکي دي به په بیت الله باندې دی به وی ها موږ د بیت الله منجوران یو موږ د بیت الله ګوانډیان یو موږ ته به څوک سووي موږ ته به څوک شکست راکي نه مستكبرین دوی تکبر کوونکي دي به په دې بیت الله او سامرن قصې کوونکي دي هلکه د بیت الله باندې تاسو تکبر کوي چې موږ د بیت الله خادمان یو نو تاسو د بیت الله څه خدمت کوي د دوی خدمت دا ماسوتن نه پس بکې ناستل بیت الله نه چاپیر یو ډله بدل ته ناسته و کیسې به کولې بل ډله بل ته ناسته و کیسې به کولې نو تاسو خدا د بیت الله داسې خدمت ته چې کیسې کوي سامرن قصې کوونکي به دی الکانو ته خو پته نه لګي چې چې عمر زیات دی هغوی ته پته لګي دا خلک پخوا وزګارو ماسوتن به چې مونځ وکړو زړه نیا به وه کور کې هغې به جینکو ته کیسې کولې او بار به بوډا بابا و هغه به د خلکو ته کیسې کولې هغه د رستم او د اسفندیار او دا کیسې به یې ورته کولې نو سامرن کیسې کوونکي وي او تهجرون د هجره یهجرو یو معنا دی پرې خودل تهجرون تاسو به پرې خوده د الله کتاب دیاسه هجره یهجرو چې مصدر هجرتن راشي نو ستا وی پرې خودل لیکن هجره یهجرو چې مصدر هجرتن راشي نو هجرت معنا دی بد رد ویل تهجرون تاسو به بد ردی وی قران پسې بد ردی په پیغمبر پسې بد ردی افلم يدبر القول آیا دې خلکو سوچ نه دی کړی آیا دې خلکو فکر نه دی کړی القول په دې خبره کې الکه دا قران مجید چې دوی ته کوم خبره کوي رسول پاک چې دوی ته کوم خبره کوي دوی کې دې ته دوی سوچ نه دی کړی چې دا څنګه خبره ده افلم یدبر القول آیا دی خلکو سوچ نه دی کړی دی خبرې ته کله نه کله به تا ته د دین د وینا د پر یو سړی راشي لکه راځه سبق له ته وې زمړه زوزګار نه لک سوچ وکا چې دې سړی ما ته ولی وې لک سوچ خو کا کنه دا د پخپس سنډا ولاړ دی ولې دغه کوي خو معلومیږي دا خبره چې ما سره همدردي ده که نه نو نن چې تا ته قرآن بیان کوي رسول الله ده ته بیان کوي دا ولې هغوی ده ته کوي ام جاءهم ما آیا راغلی دی دوی ته هغه لم یأتی آباءهم چې نو راغلی د دوی پلارانو ته الاولین شاولی الکه دا پیغمبر چې نن تاسو ته راغی ولې دا ناشنا دی اول ځل دی پخوا چېرته پیغمبران نه دي راغلي خدای هم په خیر کې څه تقریبا یو لک څلیري زره یو تې کم کې دا پیغمبران راغلي دي پیغمبر چې راغی نو د دا څلیري زره هم پرې پوره کړل نو ام جاءهم آیا راغلي دي دوی ته ما هغه لم یاتی آباءهم الاولین چې هغه نور راغلي د دوی پلارانو اولو ته نن چې دا پیغمبر مسلې کوي نو ولې تاسو ته داسې مسلې کوي چې دا تر اوسه پورې چا نه دي کړی ام لم یعرفو رسولهم آیا دی خلکو نه دی پیژندل خپل رسول ام لم یعرفو آیا دی خلکو نه دی پیژندل رسولهم خپل پیغمبر فهم له نو دوی چې دي د دې پیغمبر د پاره منکرون ناشنا ګڼونکي دي ولې دا پیغمبر اوس راغی تاسو نه پیژندو دا سلویخ کاله کې چې سلویخ کاله چې تاسو سره جون تیر کړی او د مکې خلکو تاسو به ورته وی چې صادقون یاره ډېر رښتونی دی نو امینون او ډیر امانتدار دی دا وته سره وی تاسو ته چا وی چې دا وته وایي امینون بم ورته وی امانتدار صادقون بم ورته وی یره نو د دنه لوی هستی بل نشته د نبوت نه مخکې ورته دا خبرې کولې خم پیجنده اخلاقم پیجنده کردارم پیجنده ارسو او بیا در تراغه نو دا خو دا ټول ریکارډ تاسو ته معلوم دی خدای په خیر کې بې انصافو دا غو سره خبره ده نو د پیغمبر په باره کې دسې ویل پکار دي چې دا لیونی دی نو هر چاته لیونی وایې نو دسې ام به ام یقولون ایا وی دا کافران چې به جنتون په دې پیغمبر باندې دی لیونتوب دی نعوذ بالله دا لیونی دی دا خبرې کوي خدای په خیر کې تاسو دا غ عقل ته وګورئ وری رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې الله کم عقل ورکړي او کم پوهه ورکړي و او تجربه کم ورکړي و نو سړی وتاریان شي ام یقولون ایا ویدا کافران به جنتون چې په دې پیغمبر باندې لیونتوب دی نه بل جاءهم بالحق بلکې دې پیغمبر راتل کړي دی دوی ته په حق خبره خو قوم کې داسې چل دی چې هغه قوم کې خوارانو کې خو پوی نه کنه تاسو وای اخلاص پکې پوی پکې نه د حق او د ناحق منځ کې فرق نشي کولی و اکثرهم زیات د دوی للحق د حق د پاره کاریهون بدګنون کې دی دی به وی نه ایمان به د باندې راوړو خو چې دا موږ سوایو دا به منی مثلا ایمان به د باندې راوړو ستا پسې به روان یو خو لات به د لات به بد نه وایو ابه وایو دام دی منات د دبم بد نه وایو دام دی عزا به بد نه وایو دام دی بل آتیناهم تاسو لګو ګورئ بل آتیناهم بلکې منګ راتل کړی دی دوی ته بلکې منګ راتل کړی دی دوی ته به ذکرهم د ذکر یو مشهور معنا د پنسیت دا غوی ما ورته د څه خبره کړې دا چې هغه د دوی د پاره نصیحت دی بلکې راتل کړی دی منګ دوی ته به ذکرهم پنسیت دا غوی لیکن ذکر کله په معنا د شرافت سره راځي ښه عزت و بلکې موږ راتله کړي دي دوی ته به ذکرهم په شرافت او په عزت تدوی یرو ردس کتاب موترالی گلی دی که اتباع وکړه نو الله به ورته دنیا او د آخرت عزت ورکی ما وی ابو هريره دغه ته ګوره ابو هريره ته څومره عزت دی دا په څه وجه بلال صاحب ته ګوره څومره عزت وو د په څه وجه باندې صہیب صاحب ته ګوره دا څومره عزت وو د پلار نه خلک زیات عزت کوي دا دغه نه دا نن چې تاسو ګوره دا علما دي او دا خلک عزت کوي نو ولې دوی په سټې پر خرڅ کړي دي صرف د کتاب د وجه نو بلکې موږ راتل کړي دوی ته به ذکرهم په شرافت او په عزت تدوی فهما خدا کافران چې دي عن ذکرهم د خپل ذکر نه او د خپل نصیحت نه معرضون مخ ګرځون کې دي کله نا کله سړی چاته کینی نه وی بیا رانه دغه غواړي چې اندا پیسې رانه غواړي نو ام تسالهم آیات تب سوال کې د دوینا ام تسالهم آیات سوال کې د دوینا خرجن د مزدوره او د عوض ولته د دوینا د دې عوض غواړي مزدوری ته غواړي فخراج ربک هغه مزدوری د رب ستا چې ده هغه بدله د رب ستا چې ده خیر هغه ډیره ښه ده چې هغه ثواب دی وهو خیر الرازقین او دغه الله ډیر ښه رزق ورکوونکی دی کله نا کله خلک سوال کوي چې زه د قرآن سره تعلق پیدا کما نو دا ګنټه دوا ګنټې نو بیا خو مې هلته کاروبار خرابیږي نو خورم بس وی وهو او دا الله چې د خیر الرازقین خرزق ورکون کې دی بل سړی به 15 غنټه کار کوي ته به سلورو کې الله به په دې سلورو کې د 15 نه زیات دغه درکې ته رزق بیا دی وه استاد سه به وی ولې دا پیغمبر کمی کندې تر غواړي ابو جهل چې دوی خبره نه مني اخو هدایت تر غواړي کامیابی تر غواړي و انک یقینا تشی پیغمبر لتدعوهم تر غواړي دا خلق الى صراط مستقیم اغلار نیغتا و ان الذين یقینا هغه خلق لا یؤمنون بالآخرته چاغوی من نروړي پرز د آخرت نو ان الصراط وی د نیغې لارې نه لناکبونه ګرځېدونکي دي ولو رحمناهم او کشرې مونږ رحم وکړو په دې کافرو وکشفنا ما او مونږ لري کو د دوی نه هغه بهم چې په دوی باندې دی که په دې کافرو سره رحم وکم او مونږ لري کو د دوی نه ما هغه بهم چې په دوی باندې دی هغه په دوی باندې څه شی دی من درن ضرر او سختی نو للجو دوی به ټینګوالي وکړي فی طغیانهم په خپل سرکشۍ کې یعمهون چې حیران بی د مکې په خلکو باندې سختی رالیله او سخت سختی پی رالیلا په وطن کې اوچکالی رالیلا سنه کېدل او دې طرف ته تاسو بخاری کې ویلو د دوی زیاته غله د کمی علاقې نه و یمامه دا یمن سره چې د یمامه علاقې نه به د دوی غله راتله دلته که ستاسو خیال و هغه سمامه ابن اوسال نو سمامه ابن اوسال هغه مسلمان شو چې مسلمان شو هغه په غلا باندې کړه د مکې په خلکو هغه غلا باندې کړه دلته په دوی باندې قات راغی چې قات راغی په وطن کې هم سنه کېدل د بار نم سنه راتلل روره پریشان شو د خوراک سنو په دې ډیرانونو به ګرځېدل او دا زړې چرته کې سرمنې بیا راواغشتې دا به په اوبو کې خوشتې کړې او دا به بیا خوړلې نو دوی رالل په جرګه باندې رسول الله ته او جړلې چې حضرت پلاران دی ورله په بدر کې مړ کړل او دا خزه او ماشومان اوس د لوګي نمرې تا وته خیره وکړي د دې وجه نه دعا وکړه چې الله په دې پیر اخر اولي نو اوس ګوره د بدعمل بچی دي دونه پویږي چې د رسول الله په خوله کې د غشتري اثر او ایمان نه وروړي پیغمبر سم ورته دعاګانې وکړي او هغه سمامه نه دی هغه ته جواب ولېږه چې لکه لار او ته کوله وکړي چې رزدانې وروړي بیا په الله پیر اخی راوسته نو الله وای کچره ز په دوی رحم وکم او لره کم د دوی نه هغه شی چې په دوی باندې دی هغه سختی او وچکالی لره کم للجو نو دی و بیا ټینګوالی کوي فی طغیانهم په خپل سرکشه کې یعمهون سرګردان او حیران ولقد اخذناهم یقینا اونیول منګه دوی بل عذاب په عذاب عذاب می پیرا واست کده دی عذاب نه مراد د بدر والی هم سیده او کده دی عذاب نه د لوګي تند عذاب والی هم سیده فمستکانو نو غوی عجزی و نکړه لربهم خپل رب ته نو هغوی عاجزي ونه کړه خپل رب ته وما یتضرعون او نه به هغوی زاري وکړي الله ته حتی تر دې پورې اذا فتحنا علیهم چې مونږ کولاو که په دوی باندې بابا دروازه ذا عذاب شدید چې هغه و خاوند عذاب سخت نو اذا هم فیه پس ناګنه دوی بیا په هغې کې مبلسون نه امیده وو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خيرا من الاولى دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې رب د ما مشکلات زموږ حل کې یا الله ته زموږ امداد وکړي رب خپل کرم او خپل رحم په موږ باندې وکړي صحیح د قران مجید پوهه ته زموږ نصیب وګرځي رب استاد کتاب اتباع زموږ نصیب وګرځي رب د دې خیر او برکت موږ له دنیا کې مراکې په آخرت کې مراته راکې خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډیر خو کې الله دوی له دې راتلو د دې کې نستو په دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي سره زمونږ نه الله په خپل بچو باندې خوشاله کړي الله اګ د دنیا او د آخرت سعادت زمونږ ټولو نصیب وګرځي په حلال کاروبار کې راته الله خیر برکت د زړه اطمینان سکون نصیب وګرځي د هر قسم پریشانون الله زموږ حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سره بیماران دي رب ته ورته شفا کامله ورکړي رب ته ورته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګری بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي خان ولی اجي صاحب بیمار دي ریاض اجي صاحب کور کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله مستمره وته ورکړي د دې بازار خلکو د قوم تم دعا وکړي دا کم د لارې مسله ده الله نه سوال وکړي چې رب دا مسله حل کړي ډېر مشکلات دي حل کړي رب ته په خپل کرم سره ده دي حل په خپل راو باسي وصلی الله خیر